فإن ذلك لا ينفق من أحد من العلماء ځکه چې دا خو یو علماو نه جدا نه ده بیا خو ټول اهل الرأی سره نو اهل الرأی دا مقصد نه چې اهل الفهم والعقل دا معنی به نه کوي ولا الرأي الذي لا يعتمد على سنة اصلا اهل الرأي دا مقصد نه چې سنت ته بالکل نه ګوري په خپل عقل فیصله کوي اهل رأي دې ته نه وایي فإنه لا ينتحله مسلم البتة یو مسلمان نسبت دې شي ته نه پکار چې دا مسلمان داسې دا چې سنت نه مني په خپل رائے باندې شریعت جوړي نو امامانو ته بسوک څنګه وایي چې دا اهل الرائے دي یعنی سنت نه مني په خپل رائے باندې په دې معنی سره اهل الرائے د امامانو ته نه وایي تاسو په دې خبرې پوه شئ نو دا زده کو بیا به تر باندې اهل حدیثو سره به سبا لیدلي تاسو ته وایي تاسو اهل الرائے نو ته به ورته چې رائے نه دي نفس فهم عقل مراد نو بیا خو ته اهل الرائے کتا رائے نه دا مرادی چې مونږ اهل الرائے یعنی مونږ سنت او حدیث نه منو او مقصد دا چې په خپل رائے باندې عمل کوو نو مونږ مذاهب په ټول احادیثو نه ثابت دي راځه کنه چې درته وشم فلانه حدیث دا فلانه دا فلانه دا تاسو په دې پوه شئ ولل قدره علی الاستنباط والقیاس دا رنګ اهل رائے دیته نه وتای چې کوم خلک په قیاس او استنباط قادری به ودا اهل رائے نه په قیاس او استنباط خو امام احمد صاحب قادر والا کې دته اهل رائے نه وای دیو مذهب مطابق شاه صاحب کله د امام شافعی سے په اهل رائے کې داخله او کله په اهل حدیث کې او په امام شافعی سے په استنباط باندې قادر والا کې شاه صاحب چې هغه اهل رائے نه وای بلکې امام شافعی صاحب او امام احمد صاحب اهل حدیث وای او د امام مالک صاحب امام ابو حنیفه صاحب ته بالاتفاق څه وتای اهل الرای وای نو اهل رای دې ته نه وتای چې په قیاس استنباط صاحب قاضی دی ولی فإن احمد و اسحاق احمد صاحب اسحاق صاحب بل الشافعی ایضا گورا بلکہ یو رائے مطابق امام شافعی صاحب ہم لیسو من اہل الرائے دا خود اہل رائے نہ دی بالاتفاق حالانکہ وهم یستنبطون و یقیسون دو خبل قیاس کاو او استنباط پہ کاو و یقیسون قاس یقیس دو به قیاس کاو بل الم... دی با بیا اهل رای نه څوک مراد دی دی وایي چې اهل رای نه دا مراد دی بل المراد من اهل الرای بلکې اهل رای نه مراد څوک دي قوم هغه قوم د توجه بعد المسائل المجمع علیها بین المسلمین چې دو متوجه سره ورسته دي هغو مسائلو نه چې کوم متفق علیها او کومه بین مسلمانو کې مسلمانانو کې چې کوم مسائل متفق علیها او هغه نه بعد او بین جمهورهم یا جمهور کی کوم متفق علیها مسائل اغنا بعد بیا دو متوجه سل چاته الی التخریج علی اصل رجل من المتقدمین په تخریج ته متوجه سل په اصل دی یو سړي دی متقدمینو یعنی متفق علیه مسائل نه بعد چې کوم جمهور کې یا ټولو کې متفق علیه اغنا بعد چې کوم خلق رال او دی متقدمینو کې ایک یو کس څنګه ونی وای او دی ایک په هغه مسائل باندې تخریج شوی ک دا خلق اهل رائے دا خلک څه شی دي؟ اهل الرأی دي. اوس وپېژندل نو احناف او موالک چې دي د دې ول ملګري راله موالکو د امام مالک صاحب په خبرو تخریج شروع کړ او احنافو د امام ابو حنیفه صاحب امام احمد صاحب امام یوسف صاحب په خبرو باندې تخریج شروع کړ نو دا اهل الرأی ګڼل سي اوس تاسو په دې خبرې پوه شو ښه جي نو دو بیا متوجه سل الى التخريج على اصل رجل من المتكلمين فكان اكثر امرهم حمل النظير على النظير نو اکثر کار دي به حمل النظير على النظير والرد الى اصل من الاصول بل اصل بدو دا کار کو چرت به کو یو اصل دي اصول دي خپل امامان ته دون تتبع الاحاديث والاثار ادو به تتبع الاحاديث واثار نه کو په اسی مسلو کې به خپل هغه امامان په اصول باندې چکاو تخریج کاو دي ته اهل دي ته اهل الرأي وای دي ته اهل الرأي وای شاجي وبینهما المحققون من اهل السنه او یو د دې په منځ کې منځ کې دي چې حدیث ته هم ګوري اور سره استنباط باندې هم په دغه قادر وبینهما المحققون من اهل السنه کا احمد و اسحاق بل هغه دي نو د ظاهریان خو په یوې کې نه دي ولقد اطنبنا الکلام فی هذا المقام غایت الاطناب شاسبی چې ما په دې ځای کې خو خبره ډېره تر څه اوږده کړه او یقینا اوږده یې کړه حتى خرجنا من الفن الذي وضعنا في هذا الكتاب چاته وي چې زه له خپل فن نه درته پسې ووتنه ځکه چې ما کتاب خو په دې فن کې نه و چې د ما کومې خبرې شروع کړې خو دی وایي چې ما څه کړي وای ولیس ذلک لي بخلق وزیدن او چاته وي چې ما دا عادت نه ده چې زه دغسې کار کوم چې په خروج عن المبحث کوم خو ما د مجبوري د وجې نه دا دوه دالته لږ خبره اوږده کړه ا د اصول فقې مسالې مې درته وچړلې او یقینا تاسو ذهن باندې بوج شوه دا خبره چې دا شاه صاحب په کوم یې ته لاړ ښه شوې چې ما دا عادت نه ده بیا مه یریږو بیا به داسې نه کوم نور به بیا داسې نه رادرومي خو دا ما دوه مجبوري ګانو دې وجې نه داسې خبره دالته وکړه احدهما چې هغه کې یوه مجبوري دا وه چې ښه شوې چې ما په زړه باندې کله فیضان وشي او ما په زړه کې خدای پاک یو تله راولي چې په هغه سره زه هغه اختلافي مسئلې تول کوم او خدای پاک ما ته الهامي طریقې سره دا خبره وګرځوي چې دې دغه کې علماو اختلاف کړی د ائمو کومې کې تول زیات تا کومه او نفس الامر سره مطابقه ده هغه پر ما ميلان وو نو ځکه ما دا مسئلې درته ذکر کړې چې په دغو کې ما زړه کې چا کومه تله ده دغو کیسو ته یې ميلان وکړ تاسو په دې پوه شئ الهامي طریقې سره احدهما یو دا ده پکې هغه وجه ان الله تعالی جعل فی قلبی وقتا من الاوقات چې کله خدای پاک وګرځوي په ما زړه کې یو وخت من الاوقات کې میزانا یوه تله اعرف به چې زه بیا پېژنم په سبب د هغې سره سبب کل اختلاف سبب د هر اختلاف واقع فی الملة المحمدیة چه هغه اختلاف واقع شوی په ملت محمدیه کی علی صاحبها الصلاة والسلام وما هو الحق عند الله وعند رسوله او چه کوم ما هو الحق عند الله عند رسوله هغه بیا زه پیژنم ومکننی من ان اثبت ذلک بالدلائل او ماته بیا خدای په دی ماه قادر کی چه زه هغه خپل شی نه هغه چه کوم ما په ذهن کی بیا حق راشی هغه زه په دلائلو عقلیه او نقلیه سره ثابت کړم بحیث لا یبقی فیه شبهة ولا اشکال چې نه پکې ته شبه پاتې شې نه پکې ته اشکال نو ځکه بیا دالته ما څو مسئلې داسې درته وکړې اشا سوی چې ما اراده داسې کړې ده که خدای توفیق راکړ خو خدای به توفیق ورکړ فعزمت نو ما دا عزم وکړ الله تعالی فی کتاب چې زه داسې یو کتاب جوړ کړم اسمیه بغایة الانصاف چې هغه به نام د غایة الانصاف کېده فی بیان سبب الاختلاف او هغه کتاب ده جوړ کړی دا مضمون بلکل هغې نه هغې سره بلکل ملته جلته ده بلکه اکثر الفاظ دې ډېرو بابو خو بابونه بلکل سره شریک دي. فی کل مقام والاحاطة بنوانب الکلام ووصول المقصد والمرام ثم لم اتفرغ له الی هذا الحین دی وایی چی تر اوسه لا زه ورته اوزګار شوی نه یم نو دلته می موقع مینده کړه چی د سبب دی اختلاف دی فقهاو څه وجه نه راغلی نو ځکه می درته ښه تفصیلی خبره وچیړله ایخ کتاب ته ما لا موقع میندلی نه ده چی ځان له مستقل کی او خو بیا ده مستقل کتاب جوړ کړ او هغه دی سره بلکل ملته جلته دی چی دا مو زده کړه الانصاف مطالعه کو په مطالعه باندی به پوهیږی بلکه بعض جای خو کله په مکمل باب کی یو ټکی کی تبدیلی نشته ده ما ورپسی کتلی ده. او ځای په ځای هلته زیاتی کیسې شته زیاتی کیسې شته نو هغه قابل دی مطالعې کتاب دی چې سړی یې مطالعه کړي هغه زیاتی شیونه نو شاه صاحب چې ځکه دالته ما موقع مینده کړه ما ویل چې ځه غرب ورکه فلما انجر الکلام الی ماخذ الاختلاف کله چې دا کلام دغسې راکاږه څه په طرف د ماخذ د اختلاف او دې خبرې بیان و چې د سبب د اختلاف د فقهاو څه ده نو ما ښه خبره درته اوږده کړه حملني ما اجد علی ان ابین بعض ما تیسر من ذلک نو دغې خبرې زه برنګښته کړه په دې خبرې چې زه بیان کړم بعضې هغه چې کوم ماته په دې مقام کې اسان شوي نو ما ځکه دا خبره اوږده کړه کنه شاه زوی چې ما دغسې مزاج نه ده او یقینا تر اوسه پورې ده داسې اوږد بحث نه ده چیړلی چې سړی دونه ستړی کړي لکه دې بحث چې تاسو مونږ چې کړو ستړي کړو او څه ګرمي هم ده والثاني او بله سب بله خبره دا وه چې دې وجه نه ما په دې کې بحث ډېر وکړ صغب اهل الزمان و اختلافهم صغب د اهل زمانه اختلاف د دوی وعامهم انتخاب. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاده لرئ صدائے حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې له مجاهد عزر عالم سره ملاوي دا کیسټ او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداء حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاویږي ومن الله توفیق هغه احادیثو مبارکوو کې ده چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم نه احادیث راغلي دي د هغه احادیثو اسرار تفصیلا آ درته چکه بیانوي په دې کې اوس شاه صاحب اول د دې خبرې تعین کوي چې ټول احادیث خو زه نه څه درته ذکر کولی البته ددی باب هغه غټ غټ احادیث او مقصد دا دی چی ټوکړی ټوکړی یی راخیستی دی دی احادیثو او بیا دی هغی چه کړی ده وضاحت کړی ده او اسرار یی بیان کړی دی چه په دی سره بیا دی ټول باب هغه احادیث هغه سړی خوا ته چه سی روښانه شی او هغه کی که څه تعارض وی یا څه اشکال غوندی هغه بیا چه سی دفع شی او ختم شی. او د دې خبرې تعین دی کوي چې ما دا عام چې کوم احادیث راوړي ټول خو زه په سند سره او بلفظه خو ټول نسو ذکر کولای نو تاسو ته زه د دې هغه مخارج به زه سم چې به پسې غواړو بیا عام احادیث چی ما ذکر کړی هغه په بخاری شریف او مسلم شریف کی ابوداود او ترمذی شریف کی په دی کی به میندو په دی کی به دننه دننه میندو ډیر کم به داسی احادیث وی چی ضمنا استطرادا به چیرته ما مقصد دا دی چی له بل کتاب نه راخیستی خو هغه ډیر کم وی هغه ډیر چی کم وی والمقصود ها هنا ذکر جملة صالحة من الاحاديث فی المعروفة عند اهلها او مقصود په دې مقام کې آ ذکر کول دې یوې جملې صالحې دي یعنی یو داسې یو معتد به حصه چې آ کافی کیږي من الاحادیث المعروفة دې هغه احادیثو نه چې کوم معروف دي عند اهلها یعنی اهل دې احادیثو خواته یعنی محدثینو خواته کوم چې دې معروف احادیث ای هغه زه درته ذکر کوم او دی هغی اسرار درته چه کوم بیانوم السائرت بین حملت العلم او داس احادیث چه آ مشهور دی پا مابین دی حمله و دی علم کی یعنی چه کم دی علم حاملین دی محدثین دی احادیث و حاملین دی اغی چه آغا سائر دی یعنی مشهور دی متداول احادیث دی المرویت فی صحیحی البخاری و مسلم و کتابی ابی داودی والترمذی چه آمر وی دی په صحیحینو کی یعنی بخاری او مسلم کی او په هغه کتابینو کی یعنی ابی داود او ترمذی کی عام هغه به تاسو میندو وقلما اوردت عن غیرها الا استطرادا او ډیر کم واری تما راوړی دی غیر دی دی کتابونو نا دی کتابونو نا علاوه احادیث ما ډیر کم راوړی دی کراوړی می دی اسی استطرادا مې راوړي دي یعنی اطالة فی الحدیث مې راوړي ولذلک لم اتعرض لنسبت کل حدیث لمخرجه او دیو جن شاه سے وای چې ما تعرض نه دکړای لپاره دی ما تعرض نه دکړای په طرف کې نسبت ته هر حدیث هغه خپل مخرج تا او دی هر حدیث مخرج اسم فاعل صیغه ده دی هغه ته چی دا بخاری تخریج کړی بخاری کی ده او دا مقصد فلانی کی ده دا فلانی کی ده او دی شیونو ذکر می نه ده کړی ځکه چی دا مشهور حدیث چی سړی په معمولی تتبع تالاش چی حدیثو کتابونو پسی وکی نو سړی موندولی شی او یقینا هم خبره دغه شی ده وربما ذکرت حاصل المعنی او ته چې ګوره کله ته داسې نه یي چې ما پسې حدیث غواړې مینده یې نه کله ما حدیث نه ذکر کړی حاصل معنا مې ذکر کړی او بیا مې د هغې سیر بیان کړی وربما ذکرت حاصل المعنى او ډیر کله ته ما ذکر کړی حاصل لمعنی او طائفه من الحدیث یا یو طائفه دی حدیث یعنی یو ټکړه دی حدیث می ذکر کړی چې کوم هغه مقصد زو نه رخنه هغه مقصد سره موافق ټول حدیث می بلفظه هغه اوګد نه ذکر کړی دا ځکه فإن هذه الكتب تتيسر مراجعتها وتتبعها على الطالب ځکه چې دا کتابونه داسې دي چې د کومو نه ما حدیث راخیستي دي چې آسان ده تتب بچه چې پوها تتبع دي دې په طالب باندې طالب ته دې کتابونو ته رسېدل او دې کتابونو تتبع کول او مراجعت دې ته آسان دي خو هر سړی بخاري کې ترمذي کې او مقصد مسلم شریف او ابو داود چی حدیث میندولو کی داسی مسئله نه محسوس کئ من ابواب الایمان اوس اول دی ایمان متعلق گن شای ابحاث دی خودونه قدر بتاسو زدکو چه اصل کې شاه صاحب دالتا د ایمان څه څلور معنی آ درته چکه ذکر کئی یو معنی د ایمان یو هغه قسم د ایمان اول ایمان درته دوه قسمه کئی یو قسم اول د ایمان او یو قسم ثانی د ایمان او بیا به د ایمان دو نور معنی درته چکی وکی نو غوندې به بیا د ایمان څلور معنی شاه صاحب پکې بیان کړي د ایمان قسم اول به شاه صاحب بیانوي چې ایمان قسم اول هغه ده د ایمان قسم اول هغه ده چې په هغه باندې احکامات دنیویه او اجرا کیږي او هغه ایمان د ایمان قسم اول هغه ده چه بس ددې باندې څوک قول وکړي او دا ایمان کښنیاول ورته حاصل وي نو د مسلمانانو د لاسه نه به د عزت محفوظ وي د وینه به محفوظ وي د مال و دولت به چه وي محفوظ وي دا د ایمان قسم اول ده او د دې انضباط بیا په احادیثو کې دا په داسی امورو ظاهره او سره راغلی ده چه هغه ظاهر فی الانقیاد دی ظاهر فی الانقیاد دی ځکه تاسو وایی چه مونږ مذهب مطابق ایمان دا دی تصدیق قلبی نام ده او دا اقرار لسانی دا دی اجرا د احکامات دنیاویو د پاره چه سیده شرط شته که یو سړی تصدیق قلبی وی لیکن ده اقرار لسانی نه یی کړی نو مونږ به ده سره معامله د چا کو کفارو مونږ د ده زړه تصدیق نه څه خبر یو نو ده نه به باقاعده ټیکس اخیستل سی او باقاعده به ورسره چه کولای سی معامله مونږ د ده زړه نه څه خبر یو نو دنیاوی مقصد دا ده چی اجراء د احکاماتو دنیویه او د دې دار و مدار آ په چا باندې ده آ په مقصد دا ده چی ظاهری اعمالو باندې ده چی دی به اقرار وکی او مقصد دا ده چی لمونځ به کئی زکوتونه به ورکئی دا سیونه به ورکئی بیا به ده وینه آ د مسلمانانو له لاسه نه محفوظ وی ده جان به محفوظ وی ده عزت به محفوظ وی ده مال به چه وی محفوظ وی او دی به د مسلمانانو په زمرې کی ګاڼ شی دا لۀ زړۀ نه يو خدای خبر ده چې زړۀ کې ده څۀ يي هغه به يي. دا قسم اول د ايمان ده چې دا اجراء د احکامات دنيويه ؤ په دې باندې کيږي نمبر ايک. بل قسم ثاني د ايمان ده قسم ثاني د ايمان قسم ثاني د ايمان هغه ده چې هغه اخروي فوز اخروي سعادت اخروي کاميابي آ په اړه چې کوم دار و مدار وي دا قسم ثاني د چا ده؟ ايمان ده دا قسم ثاني د ايمان ده او دريمه معنی د ايمان آ به دی درته ذکر کړي چې ايمان دريمه معنی آ دا ده تصديق قلبي په هغو ټولو شيانو باندې ما لا بد من تصديقه چې هغه تصديق نه کيږي لا بدي وي په هغو ټولو شیانو باندې تصدیق قلبی دا مقصد دا دی چی د ایمان دریمه معنی ده او څلورمه معنی د ایمان هغه څه شی ده هغه ایمان هغه معنی ده چا کوم مقربینو ته حاصل وی یعنی هغه سکینه او هیئت وجدانیه چه هغه مقربینو ته حاصل وی او یو بساست او خوند هغه ایمانی لذت کوم دوئ په هغه کی څه کئ محسوس کئ په زړونو کی نو کله ایمان اخلاص آ په دی باندی کیږی په هر حال دی ایمان دا څلور معنی به تاسو ته ذکر کړی چه ایمان قسم اول ایمان قسم ثانی ایمان دریمه معنی او د ایمان څلورمه معنی یاره څه خدای پاک ده ته یې الهامي علوم ورکړي یقینا چې د ټول ابواب الایمان احادیث اوس داسې درته دی په فیډ کښې اوس چې څوره د ابواب الایمان احادیث دي ابواب الایمان احادیث هغه ټول دی رادرومي او په دغه باندې درته څه کوي غونډوي او تاسې وایي چې دا خبرې تا زده کړې اوس چې ابواب الایمان کې کوم احادیث شي نو هغه یو به هر حدیث ته ته په خپل محمل باندې بیا چې کولای شې عمل کولای شې او دې کې به تاته هیڅ تعارض آب مثال په طور باندې محسوس کیږي نه او دې نه خود بخود پته ولګېدله چې يو نفس ايمان وي او يو کمال ايمان وي. دا مسئله ده د فقهاو او د محدثينو په مابينځ کې اختلافي چې ايمان زيادت او نقصان قبلوي که نه قبلوي. مشکاة شريف کې، بخاري شريف کې به تفصيلاً په دې باندې تاسو ابحاث واورئ، الايمان يزيد وينقص ام لا؟ چې ايمان زيادت او نقصان قبلوي که نه قبلوي؟ نو مونږ احنافو رای دا ده چې ایمان زیادت او نقصان نه قبلوي محدثین وایي امام بخاري او دا ترجمه کوي بابونه یې قایم کړي او په مونږ باندې ردونه کوي چې نه ایمان زیادت او نقصان څه کوي قبلوي او بیا دا ایتونه ورپاره ذکر کړي فزادتهم هذه ایمانا ګوره ایمان ورزیاتوي یا فلانه یا داسې احادیث ذکر کړي ایتونه خو احنافو ته خدای پاک دونه یو باریکي ورکړې آ دې ټولو لپاره جواب کوي چی دا چه ورته ډیره ستړی به اوسی کنه مونږ ورپاره یو جواب کی چی ګوره یو کمال ایمان ده او یو حقیقت ایمان ده نفس ایمان آ زیادت او نقصان نه قبلوی آ د تصدیق قلبی نام ده او یو کمال ایمان ده آ زیادت او نقصان چه کئ آ قبلوی او شاه صاحب بیا ډیر عجیب مثال ورکوی شاه صاحب وایی چی ګوره بیا دا مسله سوه نو دا بیا یو قسم تکذیب دی بیا علماء چی د کومو احادیثو کی آیتونو کی دا معلومیږی چی ایمان زیادت او نقصان قبلوی نو دا په دی باندی حمل دی چی هغه ایمان کامل چی ده هغه مقصد دا دی چی هغه کمال دی ایمان کی زیادت او نقصان رادرومی چی ډیر اعمال وکی نو هغه ایمان کی کمال ورسره رادرومی چی کم وی نو څه رادرومی نقصان ورسره رادرومی دغی درجی کی نه چه هغه حقیقت الایمان او نفس ایمان دا زیادت نقصان نه قبلوی دارنګه یوه بله اختلافی مسله ده چه دا اعمال دا په ایمان کی داخل دی دا دی ایمان نه جز دی که جز نه وی مونږ دی دی خبری قایل یو چه ایمان بسیط تا دا دی تصدیق قلبی نام ده او د اعمال دا په حقیقت الایمان کې داخله نه دي او فقها او نور دا جمهور آدا وایي چې نه ایمان په ایمان کې اعمال په ایمان کې څه دي داخل دي خو بیا معتزله او خوارج ها دې طرف ته تللي دي چې د اعمال دا په حقیقت الایمان کې چې دي داخل دي لهذا که عمل نه نو ایمان به نه وي. ځکه دی وايي چې که مقصد دا دی چې یو سړی لمونځ پرېږدي قصداً نو بس دا یې څه شی شو؟ کافر او دا مقصد ایمان نه خارج شي. یا ګناه کبیره وکړي بس دا یې ایمان نه څه شی خارج شي. ځکه چې اعمال دا دو په نزد باندې د حقیقت الایمان نه څه شی دي؟ جز دي. او په انتفاء د جز سره انتفاء د کل من حیث الکل لازمي. خو دونه قدر فرق یې دا چې معتزله وايي چې په ګناه سره دا سړی د ایمان نه خارج شي خو البته په کفر کې داخل نه ده ځکه چې کفر هغه د تکذیب نام ده د چا نام ده تکذیب چې حضور صلی الله علیه وسلم په کومو شیانو راتګ کړی دی د هغو تکذیب کولو ته څه وتایي کفر وتایي او ده ټیک ته مقصد دا دی چې اعمال خو یې نه وو کړی یا یې ګناه وکړه خو تکذیب خو یې نه ده کړی لهذا ایمان نه خارج شو او په کفر کښې داخله نه ده او خوارج وائي چې نه ایمان نه خارج شو او په کفر کښې څه ده داخل ده او مونږ وائي چې نه دا سړی په دې بدو اعمالو سره فاسق شو او دی د ایمان نه وځي نه او په کفر کښې داخلیږي نه تاسو په دې خبره پوه شوئ او تاسو بیا دې مثال به ورکوئ.